ای موسی علیه السلام ته لمونځ قایم که د پاره د یادولو زما او الله رب العالمین وایي دا لمونځ ته له ناروا کار او له بېحیا کارو رابندوي ډېر خلک دې لمونځونه هم کوي او نارواوې هم کوي بیا هم له ناروا څخه نه رابندېږي د دې وجه دا ده چې هغه لمونځ یې پر صحیح طریقه نه ده کړی عمل صالح او نیک کار دغه ته نه ویل کېږي چې ډېر وسي بلکې عمل صالح او نیک کار هغه ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام پر طریقه وسي بیا که څه هم لږ وي نبی علیه الصلاة والسلام وایي صلو کما رأیتموني اصلي داسې لمونځ وکړي لکه زه سم څنګه ولیدم زه سې لمونځ کوم نو هم په دې باره کښې ده الفقه فقه چې د فی اللغات په لغات کې الفهم او فهم ته وایي یعنې پوهې ته وایي عن معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم معاویه بن ابي سفیان وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام وویل من یرید من یرید الله چاته چې اراده وسی العملیه چې عمل په کول سوی ده المستنبته چې راخستل سوي دي من ادلتها له ادللو خپلو التفصیلیه چې هغه تفصیلي دلایل دي چې هغه قرآن او حدیث دي له هغه څه چې کوم احکام را اخیستل سوي دي نو دغسې دي دغه دی په اصطلاح او په شریعت کې ودي ته وایي الاحکام الشرعیه خمسه احکام شرعي چې دي دا پنځه دي الحکم الاول حکم اول چې د الواجب واجب دی ما هغه دی امر سي امر کړی الشرع شرع الشرع شرع به په غسره علا وجه لزومي پر طریقه د لازمتیا چې قرآن او حدیث په هغه سره امر کړی په طریقه د لازمتیا قال الله تعالی لکه مثال یې دا ده الله رب العالمین ویلي دي انفرو ځئ خفافا سپک وثقالا درانه وجاهدو جهاد کوي باموالکم په مالو خپلو باندې وانفسکم په ځانو خپلو فی سبیل الله د الله په لار کې اوس دلته ام پیرو راغلی یعنې دا امر د لپاره د وجوب ده واجب چې کوم دي او فرض چې دي دا یو شی ده صرف نومان یې دوه دي واجب و فرض دا یو شی دی لکه دلته دی دلته دی د نور خلکو په دې فقه کې بیا ځان ته واجب ځان ته کړی دی فرض ځان ته کړی دی هغه دی خپل ځان ډیر شان پکې جوړ کړی دی په فقه کې هغه ته تاسو سوچ ما کوي تاسو تاسو کوم کوم لار الله رب العالمین سیده لار د قران او د حدیث سره لېږلې ده هم په دې پسې مزل درکوي هم پر دې لاره تګ درکوي نو دا سو دا اول دا اول حکم سو الحکم الثاني دویم حکم المستحب هغه مستحب دي مستحب ما ما هغه دي امر شرع چې امر کړی وي شرعي به په هغه سره على وجه الندب والاستحباب پر طریقه د ندب او د استحباب يعني د پرترکا د مستحب والي مثال مثال یې دا ده قال ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام صلو لمونځ کوئ صلو لمونځ وکړئ رکعتین دوه رکعته قبل المغرب له مخه د ماښام تر لمانځه صلو لمونځ وکړئ رکعتین دوه رکعته قبل المغرب له مخه تر ماښام تر لمانځه صلو لمونځ وکړئ رکعتین دوه رکعته قبل المغرب له مخه د ماښام تر لمانځه لمن شاء دغه چا چې خوښه شي متفق علیه رواه البخاری و مسلم یعنی د کې دغه ځای اوس نوی پکښې ویلی چې لمن شاء دغه چا چې خوښه شي نو بیا د امر لپاره د وجوب وای اوس دا وجوب یې خالي دغه ټکي ور ختم کړي چې لمن شاء که د چا خوښه شي نو کیسه راله و استحباب ده یعنی ډېر ښه کار الحکم الثالث دریم حکم چې ده المباح هغه مباح ده ما هغه ته دا مباح کار لم یأمر الشرع به چې امر نه یې کړی شرع په هغه سره ولم ینها او نه منع ځینې کړی وي یعنې دې څه پراخې وي کې مثال مثال یې دا ده قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي والقواعد من النساء هغه زړې ښځې یا بډۍ ښځې سي دي ویني اناستې من النساء له ښځو زړې سي دي له ښځو التي هغه لا يرجون نکاحا چې رجوع د نکاح نه لري یعنې دا شهوت او دا شان بالکل پکې ختم سوي وي فلیس نست علیهن پر دوی باندې جناح ګناه ان دا ان له دې څخه یزعنه ثیابهن چې دوی خپلې هغه جامې د ستر کښېږدي غیر متبرجات بزینت سیدې ښکاره کوونکې نه وي د زینت یعنې دا سپین سرې ستا یو مخ ختمه وي دا وچه کلکه وي د دې په باره کښې یعنې پر دې دا ګناه نه شته چې دا نو مثال لکه هغه د زینت چې کوم شیان دي چې مخ چې کوم وینې پټول لاسونه پټول یا رنجي چې لګولي په سترګو باندې یا یې لاسونه سره کړي وي وینې یا یې پښې وي دا شیان پټول له بېګانه خلکو څخه نو پر دې دا ګناه نشته هم په دې کې به هم الله رب العالمین وایي سبحان الله یو عجبه خبره ده دا به ښکاره کوونکی د زینت نه وي وینې وان یستعففنا خیر لهن که دوی له دې څخه هم ځان وساتي دا سپین سرې ښځې الله رب العالمین ښي که دوی له دې څخه هم ځان وساتي چې دا سپین سرې هم د ستر جامې ورسره واخلي خپل ستر وکړي یعنې الله رب العالمین وایي دا د دې د سپین سرې دپاره هم خیر ده سبحان الله په ستر کې څومره د الله خوښ دی والله علی رب العالمین چې سمیع نه اورېدونکی د علیم خبردار ده الحکم الرابع څلورم حکم ما هغه د نهې چې منع کړی وي عنه له هغه څخه الشرع شرع علی وجه لزوم په طریقه د لازمتیا یې منع ځینې کړي وي مثال مثال یې دا ده قال الله تعالی الله پاک ویل دي وان المساجد مسجدونه چې دي لله الله لره دي فلا تدعو تاسو ما بولئ مع الله سره له اله احد بل څوک په دې مسجدو کې د بل چا صفتونه مه کوئ او په دې مسجدو کې د شرک عبادت مه کوئ نو دا مسجدونه چې دي د الله لره دي نو دا چې دلته منع راله په طریقه د لازمتوب سیمه یې کوي بس ځینې منع یاست هېڅ ګنجایش نشته کې د رواوالي الحکم الخامس پنځه حکم چې ده المکروه هغه مکروه دی ما هغه دي دا مکروه نه هسي نه هسي منع کړي عنه لاغه شرع شرع لیکن لیس علی وجه لزوم په طریقه د لازمتیا باندې نه ځینې کړي مثال امثال یې دا ده کان و نبی صلی الله علیه وسلم یستکره بد یې ولی النوم خوب قبل العشاء له مخه د ماخستن تر لمانځه والحدیث بعدها او خبرې وروسته د ماخستن تر لمانځه د احکام شریعه خمسه دا خلاص اوس بل بیان شروع کیږي بعض اسباب اختلاف العلماء بعض اسباب د اختلاف د علماو چې په بعضو بعضو مسایلو کې د علماو اختلاف راسي هغه له څه وجې را څخه راځي هغه اسباب در په نقشه کوي السبب الاول سبب اول چې ده ان دا يكون وي الدليل دليل بلغ بعضهم بعضو ته رسېدلی ولم يب ولم يبلغ بعضهم الاخر نه وي رسېدلی و بعضو نورو ته مثال مثال دا ده عمر رضی الله عنه سفر کاوه یوه شام ته په لاره کې وده ته یو چا وویل چې هلته وبا ده یا تعاون دا مرضونه دي نو بعض وویل زو یعنې د ملګري پر دوه فریقه سره تقسیم سو بعض وویل چې ورځو بعض وویل چې نه ورځو نو په دې کې سره اختلاف سو په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې یو خوا ته د حجت لپاره وتلی وی بیا راغلی وی ویل ما ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي که په یو ځای کې اوبه وي ورځئ مه مه ورځئ او که پیښه سي یعنې ته په یو ځای کې موجود یاست هلته دا مرض پیښ سي نو ځینې ځئ مه نو بیا د دې فیصله پر وسوله دوی ته دا حدیث نه وای رسېدلی ګوره السبب الثاني دوم سبب سیده ان دا یکون وی الحدیث حدیث قد بلغ رجول یو سړی ته رسېدلی وي ولکن هدی سوي لم یثق بناقله دی باور نه کوي په نقل کوونکي دا غایه باور نه وي یا دا کم دلیل چې له ده سره ده دا تر هغه دلیل قوي وي یا کم چې له بل اوري له ده سره تر هغه قوي دلایل وي مثاله مثال لکه حدیث د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها عمر رضی الله عنه نه قبلاوي ځکه چې هغه له آیات سره په ټکر کې وای هغه د دې حدیث عمر رضی الله عنه ویل چې زه څنګه په یو آیات باندې عمل پرېږدم د یو ښځې لپاره چې په ښځه کې هي چې هغه ښځه کې هیر هم ډیره وي خو د دې ښه تفصیلناکه واقعه د هغه باید وکتل سي له هغه بعده به بیا ستاسو سر په دې خبر باندې ښه خلاص سي هغه بیا تاسو درو ګوري السبب الثالث دریم سبب سي ده قد اختلف فهم دلیل کله کله مختلف سي فهم د دلیل خبره ښه نه وفهمول سي قال رس... نو نبی علیه الصلاة والسلام لکه مثال یې دا ده نبی علیه الصلاة والسلام اصحابو کرامو ته وویل د مازیګر لمونځ به نه کوئ مګر په بنو قریظهو کې به یې کوئ نو بعضو د نبی علیه السلام له قوله دا خبره وفهموله چې نبی علیه الصلاة والسلام وویل په دغه رنګ مزل وکړئ چې لمونځ د مازګر بنو قریظه و ته ورسوئ نو اوس چې لمونځ پر قضا کېدو سو نو اوس خو به لمونځ نه قضا کوو نو موږ لمونځ کوو نو دوی لمونځ وکړئ او بعضو د نبی علی اسلام له قوله څخه دا وفهموله چې لمونځ به بنو قریظه ورته رسوئ موږ موږ لمونځ بنو قریظه ورته رسوو نو دوی لمونځ د مازګر بنو قریظه و ته ورساوی په داسې حال کې چې قضا سوی وو یعنې دې دوی ویل خامخا اوس نبي علیه السلام موږ ته ویل دي چې لمونځ ورسې موږ رسوو نو ګوري هلته فهم خبره سمه سوچ فکر یې نه ور ورسېدی او د دواړو ډلو حال نبي علیه السلام ته ورسېدی نو نبي علیه السلام یوې ډلې ته هم هیڅ نه دي ویلي دا په لدی واجه اختلاف را اول السبب الرابع سلرم سبب سید قد يبلغ البعضهم حديث منسوخ کله کله یو چاته حدیث منسوخ رسیدلی وي لیکن لم يعلم بنسخه دی نه وي خبر په نسخ دغه حدیث سره لکه حدیث د ابي هريره رضی الله عنه او حدیث د معاذ رضی الله عنه لکه ابي هريره رضی الله عنه به له هر هغه شي اودس کاوه چې ور به مسه کړی وای او معاذ رضی الله عنه ورته وویل نبی علیه السلام په اخر وخت کې په دغه حدیث عمل نه کاوه ابي هريره رضی الله عنه به ځکه له هر هغه شي څخه وروسته اودس کاوه چې اور به مسه کړی وای چې ده ته د معاذ رضی الله عنه حدیث نه وای رسېدلی نو که هغه په دغه وجه باندې السبب الخامس پنځم سبب څه ده قد يبلغ البعضهم حديث ضعيف کله کله یو چاته رسېدلی حدیث ضعیف لیکن لم يعلم بضعفه دی په ضعف سره نه خبر بیا چې بل ملګری ورته وایي چې دا خو ضعیف د دغه دلایل دي نو بیا دی خبر سي نو بیا دی عمل نه ور باندې کوي او په قوي حدیثو باندې عمل کوي نو دا یې څه اسباب د اختلاف او چې درته ذکر سو د علماو په منځ کې هغه له دې وجې اوس بل بیان شروع کیږي کتاب طهارت کتاب د پاکۍ الطهارت و نجاست طهارت او نجاست یعنی مرداری و ما یخرج من الانسان او دغه څه بیان درته کوي چې وځي له انسانه څخه د دغو درو شانو بیان درته کوي الطهارت فاکیسته لغتن په لغت کې النظافت صفاهی ته وایي اصطلاحا په شرع کې چی شته وای رفع الحدث پورته کېدل د بهاودسۍ دي وما او دغه څه فی معنا هسې په معنا د بهاودسۍ کې دی یعنې چې لوی او اوداس دی یعنې وړ اوداس به هم وکړي لوی اوداس مثال غسل ده هغه به هم وکړي وزوال الخبث او که مرداري ستا پر بدن چیرته پرته وي هغه به هم لرې کړي ونجاسته على ثلاث اقسام نجاست به پر درې قسمه ده القسم الاول اول قسم سي ده النجاسه الغليظه سخت مرداري ده وهي كغسل الاناء لکه وینځل د لوشي من ولع القلب له څټلو د سپي څخه اول وار په خاوره سره ووینځئ او دا شپږ واره یې په اوبو سره ووینځئ نو د دې پاکوالی په دې سره راځي القسم ثاني دوم قسم د نجاست چې ده نجاست مخففه نجاست سپک ده وهي كبول الغلام لکه بول داغه هلک الذي هغه لم يأكل الطعام چې ډوډۍ لا نه خوري یعنې د مور شیدې روي د مور پی روي نو دغسې ده د دغه بولی عن علی رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه وای وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل بولی الغلام رضیع بولی دغه الک سیدی تیروي ينزحو خالي وب پر وشیندي کې کالی در مردار کړو تکه ما سکول دی وشي وبول الجاريتي بولي د کوچني انجلي سي دي يغسلو دغه دی ووینځلې سي رواه احمد و ترمذي بسند صحیح سبحان الله په دین کې خو بیا دا نه ویل کېږي چې دا نو ولې دی د دا دی وینې د کوچنۍ نجلۍ امتیازې به مینځي او د کوچني هلک امتیازې چې دي چې هغه شیدې روي پوی روي او ډوډۍ نه خوري د هغه خالي به اوبه پر ماسه کې بس وفي المزي په مزيو کې عن سهل رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سهل رضی الله عنه وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل یک فکر کافی د تا لره بیا په دغه بیا په داسې ډول سره تاخذو کفا چې ته ونیسي ورغوی من ماء له اوبو څخه فتنزح بها نو ته مسح کې په دې اوبو سره من ثوبک جامه ستا حيث ترا انه اصحابه هغه ځای چې ته تې وینې چې و دغه ځای ته به دا مزې رسېدلې وي رواه ابو داود و ترمذي دغه حدیث لوی حدیث ته خو صرف ما د خپل مطلب د پرکېدو لپاره دا ځای جن راواخیستی چې په موضوع کې هم بس دا خالي اوبه پر مسه کول په دې د دوی پاکوالی راځي په موضوع باندې القسم الثالث دریم قسم مرداری چې دا نجاست متوسطه هغه درمیانه مرداری ده کبول والغایت لکه بول او ګندګي طهارتها پاکوالی د دغه شته بالغسل په منځلو ده حتی تر هغه پورې تزول چې لرې کېږي نجاست مرداری تر هغو پورې به مینځي وما یخرج من الانسان هغه شان چې وځي له انسانه نو هغه چې د هغو څه حکم ده الاول اول که بولې والغائط لکه بولې والغائط لکه ګندګي والمزي لکه مزي والودي لکه ودي نجس دا مردار دي ناقض متونکي دي للعضوي او او داسه لره بالاجماع په اجماع سره یعنی دی په اجماع څه معنا دلته راځي ډیر ډیر واره اجماع دا معنا چې دا متفقه مسله د اختلاف نشته پکې مخالفت نشته پکې الثاني دا دوم چې دي دم الحیض و نفاس ویني د حیض او د نفاس دي نجس بالاجماع دا چې دي نجس دي په اجماع سره موجب للغسل واجبونکي دي د پاره د غسل هغه پوی د اوښانو و ابوالها او او بولې د اوښانو لکه دا واقعه د عرنیینو تاسو درو ګورئ په هغه کښې دا راځي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د نبی علیه السلام صلو تاسو لمونځ وکړئ فی مرازبی ذلغنم په هغه غوجل د پسو کې یا په ګاش د پسو کې څوک ګاش ورته وایي څوک غوجل فینها برکتون رواه مسلم نو که څوک یعنې د دې دا معنا نه ده چې اوس نو تاسې به خامخا غوجلې ته ځان رسوئ ستورې به لمونځونه کوئ نه دا معنا ده که چا لمونځ وکړئ په داسې ځای کې نو ته به نیوکې نه ورباندې کوي چې ولې دې وکړي نو پروا نه لري جایز ده که یو ځای وسي یعنې اول خو به سړی صفا ځای ته ځای رسي چې لالا پاک سړی ملاقات کوي نو خوشه ځای به دی که چیری یو وخت وسی په یو خاطر باندې نو بیا زور پر چا باندې نو یو وخت نشي راوړای چې نو ولې دی کړی دی ځکه چې بیا خو د العیاذ بالله د الله پر د رسول پر خبرو اعتراضات راځي نو دا روزنه خو د نبی علیه السلام پر خبرو باندې نه کوي اقسام المیاه هغه قسمونه د اوبو الاول اول چې د الماء طهور اوبه پاکې دي هو الماء الذي هغه هغه اوبه دي باقي چې دی باقي پاتې سوي على اصل خلقته پر هغه اصل خلقیت باندې کما البحاری یعنی پر اصل پیدایش لکه څنګه چې اول واره دی کما البحاری لکه هغه اوبه د دریابو والانهار او د ویالو والسیول او د مندو چې څوک خړونه ورته وایي والعیون او د چینو والابار او د کویانو چې څوک څان هم ورته وایي قال الله تعالی لا پاک ویل دي وينزل عليكم من السماء ما راکښته کړي دي پر تاسو باندې اوبه له اسمانه او ما راکښته کړي دي پر تاسې باندې له اسمانه څخه ماء اوبه لیطهرکم به دپاره د دې چې طهرکم به دپاره د دې چې پاکوالی وکړي تاسې به په دې اوبو سره اساني دا دوم قسم چې ماء نجس هغه اوبه مردارې دي هو الماء الذي اوبه هغه دي طارت علیه نجاستون چې مرداري ورسېدلي فغیرت نو تغیر ورستلی رائحته وطعمه ولونه خوند یې بدل وي رنګ یې بدل وي بوی یې بدل وي اوبه په اصل کې په اصل خلقیت کې خو اوبه پاکې دي وینې نو دغه مردارې سبیخې دونه ورسېدلې چې دې خپل هاړه اړولې نو بیا په دې وخت کې اوبه مردارېږي الثالث دریم چې الماء الطاهر یو به پاک چې یذا وخ خلط هو چې ګډ چې په دې باندې ماده تن طاهره تن یو پاک شان په ګډ چې فلا یخلا او دا وبه پاکي به خالی نه وي ان تغیر مسماه کې دا وبه داس کړي وي دا صفا وبه یو مخې دا غنوم ور بدل کړی فلا یجوز به تطهیر بیا په غسر پاکوالی نه دروا یعنې د یو مخې دا اوبه دی کړي ویلې لکه ډېر صفا شی چې د دزونو پر ډېر شي چې پر د اندام یې راتېروي هغه پاکي نه په راځي نور اندام لا په ګنده سي بیا نه دي په روا وإن لم يتغير مسماه فيجوز به تطهير کې مسما نه ور بدله کړي یعنې د هغه رقت نرموالی پکښې و هغه کوم دغسې پر اندامو باندې ښه په سهولت سره بهېدې بیا پاکي په روا ده رابع او څلورم کس دی الماء طاهر اوبه پاکې دي اذا خالته چې ګډ سي په دې باندې مادة نجسة یو مردار شی په ګډ سي وان تغیر احد اوصافه چې له دا درو صفتو یو صفت ور بدل کړی وو فلا يجوز به تطهير بیا په دغه اوبو اودس نه دروا وان لم يتغير احد اوصافه کې تغیر نه و وستله یو صفتو د اوبو ته په یجوز بیا تطهیر بیا او دا سروا ده بیا پاکي روا ده به په هغو اوبو سره لکه مثال اوبه په اصل کې پاکې دي نبي اسلام منع ده د لمرداري کړې ده یو مخص یا په ظاهره بیخي خوند رنګ بوی بدل نه الله خو ښکاره خبره ده بیا خو نه د مرداري دي او په دې کې دا نسته لکه فقې والا چې کیسې جوړې کړي دي دونه حوض به وي دونه بد په دونه کې وي لاس به په لاس کې وي بیا به په چش باندې تک کوي بیا به داسې بیا به داسې هغه خبرې هسې خبرې دي هغه رقم ته کښېناسته په اوبو کې نو بس ته دا سبق سیولو دا درس سبق وردازه باندې درو سبا د خیره نو بیا شروع کېږي واجبات القضاء الحاجات واجبات قضاء الحاجات آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين